او بچی منه د طرفه د الله نه چې دا بچی به تا ته د الله د طرف نه یو تحفه او اسمه المسیح نوم به د هغه مسیح وي یو سړی چې په یو کارنامه باندې مشهور شي نو هغې ته لقب وی نو د حضرت عیسی علیه السلام لقب هغه مسیح مسیح یو به درته دې معنی وکړي پاک شوی مسکړی شوی پاک شوی تاسو وایې وینځلی شوی خو یو د مسیح معنا ده فعیل په معنا د فاعل سره کې مسکونکې وی ده بم چې دی په خلکو لاسونه راخکل چې بیمار به او ده به پې لاس راخکه الله به هغه ته شفا ورکړه نو الله خبر در کوي تا ته په یو بچي باندې د خپل طرف نه چې نوم به د هغه هغه مسیح وي دی لقب شو او عیسی ابن مریا دی هم اسم محضه شوه چې هغه عیسی زوی د بیبي مریمې دی هغه ته به ویل کیږي عیسی زوی د بیبي مریمې الی قوله تر دې قوله پورې د الله قدرتونه بیانیږي چې کن فیکون تر دې ځای پورې ووایه کله چې الله اراده وکړي د یو کار نو بیا الله اسبابو ته نه ګوري چیرې د پلار شته او نشته او مور شته او که نشته بس کن موجود شف یکون بیا مو موجودي دلته ما د توی بیا به پې دی راځي ان الله یبشرو کې د شین که ستاسو خیالي بیا د حضرت عیسی علیه السلام په باره کې راځي چې دا ستا زوی به څنګه وي وجیها دی به وجیه وي وجیه موږ معنا کوو که نه مخوریز عزتمن نو معنا یې کوي شریفه هغه به ډېر شریف به وقال ابراهیم ابراهیم نخعی وی چې د عیسی علیه السلام باره کې دي که نه المسیح نو د مسیح څه معنی کوي الصدیق ډېر رښتونی مطلب دا دی چې مسیح معنی دی مسه کړی شوی او وینځلی شوی نو الله د تمامو ګناهونو نه دی پاک کړی نو دا بیا څه شو صدیق ډېر رښتونی وقال مجاهد امام مجاهد وی چې ويکلم الناس فی المهد وکهلا دا ستا بچی به داسې وي چې دا به په زانګو کې هم خلکو سره خبرې کوي وکهلا او دی به کهلی نو وقال مجاهد امام مجاهد وی کهل ستا وی الکهلو کهل چې دی الحلیم صبرناک بردبار مطلب دا شو چې د خلکو سره به خبرې کوي په زانګو کې وکهلن یعنی وکان کهلن او دی بسی ډیر بردباد بی ډیر صبرناک بی جلدبازی و پکی نی دا خو د امام مجاهد معنا ده ښه چې د کهل معنا کوي صبرناک برداشت والا خو عام معنا د دې دغه کوي داسې نه کوي هغه د کهل معنا کوي پوخ عمر کهولت دې ته وایي چې د دیرشو نه سړی ووړي نو تر د څلوېښتو پورې دې ته دغه وایي د کهل زمانه ده په دغه نو خبرې به کوي د خلکو سره په داسې حال کې چې په زانګو کې و کهلن او په پوخ عمر کې څنګه دی ویبرئ الاکمه دلته امام مجاهد د اکره د اکمه داسې معنا کوي چې هغه د عامو مفسرینو خلاف ده د اکمه دې معنا کوي شمکور شمکور هغې ته وایي چې د ورځې سترګې کار کوي خو د شپې کار نه کوي د امام مجاهد نه بغیر نور عام مفسرین د اکمه معنی کوي هغه ړوند چې مورزاده ړوند دي د مور نه پیدایشي ړوند دي عام معنی هم دا کوي دا د امام مجاهد معنی نه کوي اکمه معنی د مور نه پیدا شوی ړوند مورزاده ړوند ځکه چې د حضرت عیسی علیه السلام د معجزو بیان دی او کم کس چې هغه دغی د ورځې سترګې کار کوي او د شپې نه کوي هغه خو د عام ډاکټران هم د هغې علاج کولی شي خا وقال غیره او ویلی دی بغیر د امام مجاهد نه اکمه معنا امام مجاهد دا کوي خو امام مجاهد نه بغیر چې نور مفسرین دي نو هغه د اکمه څه معنا کوي منو دا هغه څوک دی یولدو چې هغه پیدا شي عامه ړون مرزادي ړون هغې ته اکمه وایي او عام استادان هم دا معنی کوي حدث حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت مرة مرة الحمداني يحدثنا أبي موسى الأشعري قال ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ او فرمایل چې قال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی فضل عائشه فضیلت د حضرت عشی علی الناس په نورو خلکو په نورو خلکو په نور علی النساء په نورو خزو د حضرت عشی بی بی فضیلت په نورو خزو که فضل سری دی دا دی په شان د فضیلت دا غوړی شوی مړی علی سائر الطعام په نورو خوراکونو لکه څنګه چې ډوډۍ کاسه کې وړه کې او خوروا پې راواشي او د پاسه پې دا پوټي د غوښې بوټی وي هغه څومره دغه دی په رنګ کې هم ښایسته خوند کې هم ښایسته او وروسته بیا په هاضمې کې هم ښایسته دقسې چې دی فضیلت د حضرت عشی الله خوبصورتي هم ورکړې ده اخلاق هم ورکړي دي علم او پوی او تقوی هم الله ورکړې ده او بیا رسول پاک وی کمل من الرجال کمال ته رسیدلی دي د سړونه کثیرون ډیر خلک په تیرو امتونو کې ښه په تیرو امتونو کې ډیر خلک کمال ته رسیدلی دي ولم یکمل من النساء او کمال ته نه دی رسېدلی د ښځو نه هغه کمال چې کم په ښځو کې وي الا مریم بنت عمران مګر یو حضرت مریم بی بی چې هغه د حضرت عمران لور ده و آسیتو او دویم حضرت آسیه ډېرې لوی قربانۍ کړې وي هغه څوک وه امراتو فرعون چې هغه ښځه وه د فرعون په تیرو متونو کې دا دوه ښځې ډېرې اوچتې وي او بیا په دې امت کې رسول پاک وی درې ښځې د هغه دي حضرت خدیجه دې امت کې فاطمه او عایشه وقال ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن مسيب ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه ابو هريره وي بیا په عام خزو کې تاسو وایې خانداني ښځو کې بهترینې ښځې چې دي هغه د قریشو دي رسول پاک صلی الله علیه وسلم د قریشو د ښځو ډیر فضیلت بیان کړی دی صفت یې کړی دی قال دی وی ابو هریره وی قال دی وی چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما واورېدل د رسول الله نه یقول هغوی به وي چې د قریشو ښځې په تمامو عربو کې د ټولو نه بهترینې ښځې دي خو دا یو ټکی ورسره وایي په عربو ښځو کې چې کومې د عربو ښځې دي په عربو ښځو کې د قریشو ښځې د دې ټولو عربو ښځو نه دغه دي افضل دي نساء قریش خزه د قریشو خیرون دا به خیر نساء خیر نساء دا بهترین خزه دي خود کمې خزه د قریشو خزه د ټولو خزو نه بهتري دي خو د کمو خزو نه د ټولې دنیا نه نه صرف د عربو د خزو نه کمې ښځې رکبن الابله چې هغه سوریږي په اوښانو دا یو د قریشو ښځې دي چې هغوی سفرونه کوي او په سفرونو کې چې دي نو دوی کله کډه یو ځای ته وي او نه نه نه دا یو د عربو ښځې دي چې هغوی په اوښانو باندې سوریږي د لنډي کوتل نه لاړ شه جم ته ځه او د جم نه بیا څو ورځې پس کډه یو څه مولاګورو ته او د مولاګورو نه ممندو ته دا د عربو ښځې دي چې هغه په اوښانو باندې سورلی کوي د دې نه بغیر د نورو قومونو ښځې هغه په اوښانو باندې دغه نه کوي سورلې نو بهترین یې ښځې د قریشو خو کمې ښځې چې هغه سورلي کوي په اوښانو نو په دې ښځو کې چې دی د دې عربو په ښځو کې بهترینې د قریشو دي تاسو به دا ووایې چې د تمامو عربو په ښځو کې د قریشو ښځې ولې بهترې دي نو حقیقت هم دا دی چې داسې ښځه خو درته میلاو شي که نه کور آباد به یې آباد کور به دې آبادي احناه ډیر شفقت کوونکي دي علی طفل په ماشوم روره چې اولاد یې وشي نو په دې خپلو بچو باندې بیا ډیر زیات شفقت کوي او په خپلو بچو ډیر مهرباني نو هلکه چې بچي دې وشي او ستا ښځه ستا د بچو سره مینه کوي شفقت پې کوي خو دا ستا ښه دی که نه ګټه ده نو احناه ډیر شفقت کوونکي دي علا طفلن په ماشومانو یو او بل پکې کمال دا دی چې د خپل خاوندانو د مال ډیر خیال ساتي و ارعاه او ډیر خیال کوونکي دي علی زوج په خاون باندې خو په څه شي کې فی ذات یده په هغه شي کې چې هغه د هغه په لاس کې نو د بني ادم لاس کې څه وي مال د خاون د مال ډیر خیال ساتي او د خاون د اولاد سره ډیر شفقت کوي احناه ستاسو حشه وی چې په کار خدا و چې احناهن دا د قریشو ښځې ډېرې مهربانه دي د نورو ښځو نه علی طفلن په ماشومانو او دارنګې و ارعاهن او دا ښځې چې دي د قریشو ډېرې خیال ساتونکي دي د نورو ښځو نه اصل دا په کارو خو عرب دې ځای کې دا دی هغه هن غورځوي او د هغې په ځای هو وایي و ارعاه ډیر خیال ساتون کی دی په ماشومانو و ارعاه ډیر رعایت ان کی دی علا زوت زو علا زوجن په خاون فی ذات یده په هغه شي کې چې هغه د هغه په لاس کې قریش نه دي قریشو ښځې وایي د خاون لاس آباد کې تاسو به آباد شئ دا به دوی شعرونه وي د خاوند لاس آباد کې تاسو به آباد شي دا بله ښځه ني هغې ته زمیدار بازاري ښځه وایي بس هغه ټوله لالچي جوړه دی راله راوړه او بنګړي دی راله راوړه او پلانې شی راوړه پلانې شی راوړه ښه دا ټول به چې راوړې نو دا به د کوم ځای نه پیدا کیږي د قریشو ښځه هغې له چې شی راوړې درته وایي دا دې څه وکړو دا به د کوم ځای نه پیدا کې چې بل وله دغه وکړې دا به کوم ځای نه پیدا کې ځان تباه کې لاس خالی کې ښه یقول اوس دلته ابو هریره سه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې څومره ښځې چې هغه په سورلي پوښانو کوي په هغې کې چې دی د قریشو ښځې هغه بهترې دي نو تاسو به ووایې ریاضه چې ولې په بیبي مریم هم بهترې شوې نو ابو هریره صاحب وایي چې دلته خو د اوښانو مسله کړې ده نو مریم بیبي خو په اوښانو باندې دغه نه ده کړې سورلي د دې وجې نه د هغې نه بهتر نه دي قال ابو هريره يقول ابو هريره ابو هريره بوي على اثر ذلك على اسر ذلك رستو د دې پسې اول به دا بیان وکړو بیا به دې پسې وي چې ولم ترکب مریم بنت عمران او سورلی نه ده کړې مریم چې هغه لور د عمران ده بعیرا په اوښ باندې قط بلکل نو مطلب دا شو چې د قریشو ښځې ماوې په هغه ښځو بهترې دي چې هغه په اوښانو سورلي کوي او حضرت مریم په اوښانو باندې سورلي نه کوي خو داسې ښځه وه د دې وجې نه په هغې بهترې نه شوې تابعه ابن اخي الزهري و اسحاق الکلبي عن الزهري باب قوله تعالی دا باب دی د دې قول د الله دام د عیسی علیه السلام بیان دی یا اهل مریم یا اهل الكتاب ای اهل کتابو لا تغلو تاسو زیاتې مکوئ د خپل حد نه موړې فی دینکم په خپل دین کې چې دین درته څومره خبره کړې ده نمونه یې درته مخکې کړې ده هماغه وکړې د خپل دین د خبرو نه مه زیاتې کوې مه کمې کوې که زیاتې کوې هم خراب به شی لکه عیسیانو خورانو زیاتې وکړو هغوی د عیسی علیه صلات وسلام په باره کې دومره غلو زیاتې وکړو وکړو وکړو چې د خدای درجې ته ورسو اوس هغوی هغه ته دغه کوي یا عیسی مدد او یا مریم مدد دونه زیات هم مه کوئ چې د خدای درجې ته ورسوي او دارنګې د خپل حد نه کمې هم مه کوئ لکه یهودو چې د حضرت عیسی علیه السلام په باره کې کمی وکړو هغه پیغمبر هم نه مني الټه خبرې ورپسې کوي الى قوله تر دې قوله پورې چې وکیله قال ابو عبیده حضرت ابو عبیده د علم لغت د عربی د علم د لغت ډیر لوی امام دی چې کلمته وی حضرت عیسی علیه السلام چې دی کلمته هغه د الله کلمه وه ان الله یبشرک بکلمه منه نو حضرت عیسی د الله کلمه و څه مطلب یعنی شوی په کلمې د کن سره و کن فکان هغه کلمه دا و چې الله وی موجود شه فکان هغه موجود شو وقال غیره او ویلی دی بغیر د ابو عبیدنه نور مفسرین وی دغه دی چې وروح منه او حضرت عیسی ساوه منه د طرف د الله نه الکه عیسی علیه السلام څنګه ساوه نو دی وی مراد د دین دا دی چې خاون د ساو مطلب دا دی چې احیاه الله دی را ژوندې کو او فجعله روحا او الله وګرځو هغه له خاون د سا ولا تقولوا ثلاثه او وی تاسو مه وایې چې خدایان درې دي چې یو عیسی دی یو مریم دی او یو الله دی حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثنا عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول پاک وی من شهده کم سړی چې د زړه نه دا ګوی وکړه چې الله اله الا الله چې نشته د معبود بر حق لایق د عبادت مګر یو الله دی وحده یوازې لا شریک له نشته د هیڅ قسم شریک د دی الله وان محمدا عبده او بل د دې شهادت وکړي چې حضرت محمد د الله بنده دی ورسوله او د الله رسول دی وان عیسی عبد الله او بل د دې شهادت وکړي چې حضرت عیسی هغه د الله بنده دی ورسوله د الله رسول دی د الله بنده دی خدای درجې ته هم نه رسوي او د الله رسول دی کمې درجې ته هم نه رسوي نه د الله رسول دی و کلمته او دا د الله یو کلمه وه القاها چې الله ورسوله دا کلمه الی مریم مریم ته و روح منه او دا د الله د طرف نه یو سا والو چې الله د کې سا چولې وه دا عقیده ولري او بل دا عقیده ولري چې والجنت حق جنت بالکل دا حق دی والنار حق او دوزخ چې دی دام حق دی چې کم سړی دا عقیده او په دې عقیده دی مړ شو نو ادخله الله الجنه الله به دې داخل کی جنت ته دا سړی به الله داخل کی جنت ته که اعمال ارسنګی تر دې پورې چې مونځ هم نه کوي که نه او که دې پوري چې خدای دې نه کړي روژې هم نه نیسي خو څه وخت به داسې راشي چې الله بیا د دوزخ نه روباسي او دغه ته بیا داخل کړي جنت ته که غټ نه غټ ګناهګاري خو چې دی مړ شوی مسلمانی الله به جنت ته داخل کړي ادخله الله الجنه الله به دې داخل کی جنت ته علا ما کان من العمل د دې دوه مطلب دی الله به داخل کی جنت ته علا ما سره د هغې کان من العمل چې د ده عملو هر قسم فاسق هر قسم فاجر هر قسم ګندو خو چې په دې دغه باندې عقیده درسته یو دې مړ شوي وي یو وخت به داسې راشي چې الله به دې جنت ته داخل کړي یاد خیال دی علامه سره د هغې کان من العمل چې وي د عمل عمل کار څنګه وي خو چې عقیده درسته وي جنت ته به داخل کړي څوک داسې وایي څوک داسې وایي چې نه ادخله الله الجنه الله به دې جنت ته داخل کی یو ځل خو به جنت ته ورشي هغه د جنت غټه دروازه نه ده په هغې ته به ورشي نو چې بیا دننه ورشي تاسو هوټل ته خلک دننه کوي که نه نو بیا چاله یو کمره ورکوي او چاله معمولی کمره ورکوي چاله ښه نو بیا جنت کې دننه چې انسان ته کوم ځایونه میلاویږي نو هغه به په عمل میلاویږي د الله په فضل او د ایمان په برکت باندې سړی جنت ته داخل شي خو بیا جنت کې چې ماوې درجې میلاویږي نو دا څه باندې میلاویږي په عمل نو بیا معنا دا ده چې الله به دې داخل کی جنت ته علا ما په هغه عمل کان چې او من العمل د دا عمل که ډېر لوی عمل لویه درجه که معمولی عمل او معمولی درجه که درمیانه او درمیانه درجه قال الولید دا ولید وی چې فحدثني ابن جابر عن عمر عن جنادتا هغې کې داسې دی چې وزاده دې راوي پکې دا ټکې زیات کړی دی چې دا عقیده وي ده الله پاک به چې په کومه دروازه باندې د ده داخلېدل خوښي هغه اته دروازې دي په هغې به الله داخل کړي باب قول الله عز وجل دا باب دی د دې قول د الله واسکر فی الکتاب مریم دې کې بیان د عیسی علیه السلام دی رایاد کته د خلکو ته په قرآن مجید کې مریم واقع د بی بی مریم د بی بی مریم واقع او ته بیغه که د حضرت مریم امید شو او چې امید شو نو بس د ولادت وخت راغی چې ولادت وخت راغی دا غریبه شرمیده چې یاره به دا سو شو دا خو چې زما اولاد کیږي دا خپله کورنۍ به ما ته پیغور راکوي چې واده شوی نه یو ساغه دی بچی وشو نو دا غریبه داسې د خلکو نه په ډډه شوه فانتبذت من اهلها دا په ډډه شوه د خپل کور خلکو نه د فانتبذت معنی کوي په ډډه شوه اعتزلت په ډډه شوه دا خو باب ان افتعال دی که نه چې انتبزه ینتبزو لیکن د دې مناسبت د وجې نه په قرآن مجید کې یو بل ټکی دی نو دی د هغې تفسیر هم کوي څنګه دی فنبذناه هغه د حضرت یونس علیه السلام دغه نه دی چې د مئی د خېټې نه موږ راواغېشت او فنبذناه بالعراء منګه راوغورځو د نبس نه معنا دلته کوي فالقیناه موږ د ګميي د خېټې نه دی راواغېشته او راوم غورځو شرقیه دا رالله د قوم نه په ډډه شوه شرقیا هغه ځای ته چې هغه د دې د کورنۍ د مشرق پلو داسې د مشرق پلو لاړه د شرقيا معنی کوي مما هغه طرف ته یلیل شرق چې هغه هم نږدې و مشرق ته دا نه چې هغه مشرق ته ورسېده د مشرق پلو ته لاړه فاجاءها المخاض نو راوسته دی لا دردزه ها او من جئتو دا دی دا وی جاء یجیئو معنا دی په خپل راتللی جاء راغی بیا دا باب افعال ته وخیژوی اجاء یجیئو ری وستو د جاء معنا دی په خپل راتلل یاد خیال افعلو منه د باب افعال نه دی دا ټکی او جوړ د شانه دی من جئتو د جئتو نه جاء یجیئو راتلل جئتو زر عالم او چې باب افعال ته وخیجوی اجاء یجیئو نو معنی دی راوستل راوست دیلا هغه درد زه لیکن ځنې خلکو بل شان معنا کړې ده ویقال او ویل کیږي چې الجاها فاجاها یعنی الجاها مجبوره که دیله معنی کوي استرها دغه یې کړه مجبوره یې کړه ځکه چې د ښځې باندې دا درد راشي که نه نو دا زنانه وایي چې د املا دومره خوږیږي چې مسته به وی ملا ماته شوه نو دا بیا دا کوشش کوي چې څه شی راونیسم یا داسې سیسیس ته ډډه ووام چې بچی وشو ډېره زیاته خفه وه حضرت جبریل راغی دې له تسلي ورکوي هلته یو کجوره وه اوچه کجوره وه دې معنا دی باب افعال معنی کوي تسقطو راو به غورځوي مکانا قصیا کله چې د دې ماوی اولاد پیدا کېده نو دا لاړه له مکانا قصیه اغزه قصی ته د قصی معنا کوي دا به بیا د ترازی خیر سره قاسیا لری قاسیا لری لقد جئت شیئا فریا چې کله بچی پیدا شو بیا راوړو د کور خلک ورته وایي ای مریمې دا څومره بزرګ وي او دا څومره خاندان دی بزرګ دی لقد جئت شیئا فریا د فریا معنا کوي عظیمه لوی څوک منع کوي عجیبه ناشنا دا دې څه وکړو قال ابن عباس عبدالله ابن عباس وی نسیم منسیه حضرت مریم وی تاغه کوي کاش چې زه د سره پیدا نه وي او دا حالت په ما نه وی راغلی دا خلک به څه وایي نسیان څه لم اکن شیئه چې زه نوی څه شی بلکل پاتې شوی وي او د سره پیدا شوی نه وي دا عبدالله ابن عباس منع کوي وقال غیره او ویلی دی نورو د عبدالله ابن عباس نه نورو معنا کوي النسیو الحقیر معمولی بیکاره سیز ته دغه وایي چې کاش چې زه بني ادم نه وي او زه څه وي نسیا یو بیکاره شی وي چېرته یو خلی وي یو بل څه وي یو تیږه وي چې دا حالت په ما نه وي راغلی وقال ابو وائل ابو وائل وی حضرت جبریل دې ته راغی که نه چې جبریل وته د یو انسان په شکل راغی نو وته وی چې ته ما ته مه رانږدې کې زه پنۍ غواړم په تا باندې ان کنت تقیه داسې دی که نه ان کنت تقیه که چرې ته تقوادار دا ټکې حضرت مریم ولې وي خو داسې به یې ورته ویلې وي مه راځه چې رانه شي دا دغه دی دا دا ورته ولې وایي چې یاره زه پنۍ غواړم په تا باندې ان کنت تقیه که چېرې د تقوادار نو د هغې معنا کوي چې ابو وائل وی چې علمت مریمو مریم بی بی ته دا معلومه وه چې تقوادار سړی نه دی هغه کې عقلي او چې عقلمن ته یو خبره وکړي نو بیا نه کوي او فاسق فاجر کې عقل نی هغه ته که شل ځله وی چې پنۍ دنه غواړم پنۍ غواړم هغه دغه نه کوي هغه خپل لاس نه ایساروي نو ځکه وایي دې ته معلومه وه چې ان التقیه چې دا تقوادار بنی آدم چې دی دا سوي ذو نهیتنا هغه خاوند د سوي د عقل او عقلمن ته چې ووایه زه پنۍ غواړم په تا باندې نو بیا سړي ته نه رانږدې کیږي دا دې ته دا خبره معلومه وه کله حین قالت چې کله دې ووې ان کنت تقیه کنه جبريل ته وایي تا نه پناهي غواړم خو ان كنت تقيا نو ما دا ټکې ولې ووې وایي دی دې دپاره ووې چې دې ته دا پته لګېده چې تقوادار سړي کې عقلي او عقلمن سړي ته چې خبره وکړي مني ستاسو د حاشیه وایي ځینې خلک یې بل شان معنی کوي سخته دغه ده غلطه ده وایي د حضرت مریم بی بی په دا په دغه زمانه کې یو سړی و د هغه نامه تقي وه او هغه په دې بدکارۍ باندې د ښځو ګرځېدو باندې مشهور پردو ښځو پسې به ګرځېد چې کله حضرت مریم دا جبریل ولیده نو د دې پې دا خیال راغی چې دا زما خیال دغه دغه دی هغه تقی دی نو دا ورته وایي ان, ان کنت تقیه زه پنهی غواړم په الله باندې ان کنت تقیه که ته هغه تقی یې نو ځکه ستاسو حشه وایي نه دا غلط دی د تقی معنا دی تقوادار وقال وکی عن اسرائیل عن ابي اسحاق عن البراء هغه روایت د برا نه کوي چې تحت کې سریه حضرت مریم خپه کیږه ما ما ستانه لاندې ګرځولې دې سریه اسې عامه معنی خو منګه کو سردار دا کم بچی دی چې پیدا شو دا داسې معمولی نه دی دا عیسی دی عیسی سردار دی ده ته به الله نبوت ورکوي او نبی چې دی د خپلې زمانې ټولو نه مشري خو دې بله معنا کوي سریه څه معنا نهرون صغیرون دا وړوکې لختې نی روان سری معنا دی لختې نهر وړوکې مطلب دا دو چې دا د دغه شو خیره سره دا د کجوره د اوسنډه دا وتا ته تساقط وي که چیرې به درته راوغورځوي یا خوره او دا لاندې درته لختې بهیږي دا اوبه دي دا سکه نو نهر صغیر دا یو دا څه ته وایي وړوکې نهر ته هلکه دا څنګه تا معنا وکړه وایي بسریانیه دا د په سوریانې ژبه کې دغه سری لختی ته وایي خو خیر داسې سوریاني وویله ورنه عربی کې هم دغه دی په زانګو کې یعنی په حالت د ماشوموالی کې الا ثلاثه مگر درې ماشومانو درې ماشومانو خبرې نه دی کړي حقیقت کې چې کړي دي تقریبا لس ماشومان د علماو شمارلی دي چې لس ماشومان دي چې په وړوکوالي کې د دوه درې ورځو ماشومانو او خبرې کړي دي خو غالبا دا درې ځکه ووې چې دغه وخت کې الله پیغمبر ته هم د دې درې خبرو علم ورکو بیا ورته رستو نور بیان کړی دی نو خبرې نه دی کړی په زانګو کې په حالت د ما وړوکوالي کې مګر درې ماشومانو هغه دریم کم دی عیسی یو عیسی دی عیسی یو عیسی دی چې دی خلک رالل او حضرت مریم ته وایي دا دې څه وکړه او لقد جئت شیئا فریه او دا خبرې شروع کړې نو دی فاشارت الیه حضرت مریم یې ورته اشاره وکړه چې د ده نه تپوس وکړه او وی وی خانو موږ د داسې ماشوم نه تپوس وکړو چې هغه په زانګو کې دی او ماشوم دی وړوکی دی دقه وخت کې دی راپاسېد او په زانګو کې کېناسته وایي اني عبدالله پوره بیان شروع که زه د الله بنده یم او داسې ټول بیان شروع نو یو عیسی علیه السلام و چې په زانګو کې هغه خبرې کړې وي دویم دا مخکې تاسو ویلو بل وکان فی بنی اسرائیل او په بنی اسرائیلو کې رجل یو سړی یقال له جریج هغه ته به ویل کېده جریج ډېر لوی بزرګ سړی و په بنی اسرائیلو کې ځان له یو عبادت خانه جوړه کړې وه دروازه وه هغه دروازه به د هر وخت بنده وه ویو په بنی اسرائیلو کې یو سړی چې هغه ته به ویلی کېده جریج او فی صومعته او هغه او په هغه خپل عبادت خانه کې ځان له د عبادت ځای جوړ کړی و په هغې کې و پاتې شو ښه یصلي هغه مونځ کو دا جریج دی په خپل عبادت خانه کې مونځ کو نو جاءته امه د تراله مور مور خپل مور ورته رالله ورته وی یا جریج ای جریجه فدعته دې ته اواز وکړو فدعته نو هغې ورته اواز وکړو فقال نو جریج اریان شو چې خدایه څه وکړمه یو طرف ته مونځ دی او بل طرف ته دغه دی مور ده جواب ورکم که جواب ورنکم اجیبها ایا زه جواب ورکم مور له چې سوې او اصلي یا مونځ وکم څه وکم علما وایي دغه وخت کې ګورې د دوی زمانه کې په مانځه کې خبرې چې دی یجوزو دا دغه دی که ستاسو خیال زمونږ په اسلام کې هم داسې و په ابتدا کې سو تاسو ویلي وو بیا به هم ووایې چې په ابتدا د اسلام کې مانځه کې خبرې دغه وې جایزې وې نو دی هم وایي ربه مور له جواب ورکم که مونځ کوم دی ورته بیا آواز وکړو بیا یې ورته آواز وکړو دی وله جواب ورنکړو نو موریان هم داسې چې بې صبره فقالت مور ورته خیرې کوي فقالت نو مور یې اللهم یا الله لا تمیته ته دې مه مړ کوې ربه زما دا زوی جریج مه مړ کې حتی تر دې پورې توریه چې ته ووینې چې ته وښی ده ته حتی توریه تر دې پورې چې ته وښی ده ته څه ورته وښی وجوه المومسات مخونه د زناکارو ښځو دا زناکارې ښځې ورته رامخکې شي او داسې په سترګو کې دا ګوتې ورکوي چې ولې ما سره د زنا نه وه کړې څه ولې ما سره د زنا نه وه کړې مطلب دا دی چې رب هغې پورې مه مړ کوې چې کمې پورې دی په بدکارو ښځو باندې دغه شوي ني تهمت پې نی لګېدلی حتی تریه تر دې پورې چې ته وښیې ده ته وجوه المومسات مخونه د هغه زناکارو ښځو وکان جریج فی صومعته او جریج په هغه خپله عبادتخانه د ده کې تاسو مخکې یو ځل ویلي د ده د عبادتخانه وه دروازه به بنده وه او ده به عبادت کو دا شپانه نه دي د شپې به راتللی او د ده د عبادت خوانې خوا ته به یې دا ګړې او د وزې پنډې کړې وي وی ځکه دا د جریش صاحب د عبادت خانې ځای دی نو دوی به چاته نه به د چا ګړو ته چا سوي او نه به د چا وزو ته چا سوي اوس دې شپنکو کې یو بدعمله جینۍ وه هم شپنکې وه چېرته هغې باندې د شپې شوق روچت شو ښځه هم پوره فتنه ده او ناګانه د حضرت جریج دروازه کولاو کړه اوس یې ځان ښایسته کړی دی او ښکلی کړی دی ورته چې ورله ورته وایي یا جریج راشه او زما کار وباسه ما سره دا بدعملي وکړه حضرت جریج د سره ورته التفات ونه کور مخې ورونه ګرځو چې وروې نه ګرځو غالبا بیزته کړیم ده نو ما وی دغه وخت کې چې ګور انسان باندې دا د هنګ بیماری راشي که نه او چا د ده ضرورت پوره نه که نو بیا ګورې مړی هم کوي دا ښځه خیر رووته اوس خپل جوش کې راغلی ده چې بار راووته شپنکی و هغه اودو هغه یې راویښ که هغه یې په ځان واچو چې په ځان یې واچو د هغې امید وشو چې امید یې وشو بچی یې وشو چې و بچی یې وشو خلکو ورته وی دا د چا نه شوی دی وایي دا د ستاسو بزرګ نه دی چې دا دغه کې دی عبادت خانه کې دی دقه راسره دا بدکاري کړې ده دا قوم هم راپاڅېد او ټول راپاڅېدل دا هلکان او نوجوانان او د دې غریبه دغه یې روانه کړه عبادتخانه وایي تر دې پورې چې په بازار کې وګرځو چې دا هغه بزرګ دی چې هغه هلته په بالا دغه کې به ناست و عبادتخانه کې او د ریاکارۍ دپاره به عبادت کو دی بیا رالل اوس رټنه کوي غریب بې عزت هم کو بیا اوس رټي چې جوریجه دا کار دی ولې کړی دی دا دې څه کړي دي هغه وایي ما ته لږ موقع راکې وایي ځه لاړ اودس یې وکړو اودس پسې دوه رکاته مونځ وکړو د الله نه سوال وکړو او بیا راغې وایي هغه کم ماشوم دی چې د دې ښځې نه شوی دی وایي دا دی حضرت جوریج ورغی ورته وایي بچیه ته د چا زوی د چا نه پیدا شوی نو هغه ورته وایي راعي الزعن دا د دغه والا ګړو والا نه دی شپن کې د ده نه پیدا شوی یم پته ولګېده چې وایي دا خو د جینۍ هغه جینۍ هم بیا اقرار وکړ چې او دا زه دله ورغلی وم ده زما ضرورت پوره نه کو نو بیا رالم دا هلک مې په مزان واچو نو دغه ماشوم چې په وړوکوالي کې خبرې وکړي ښه فامکنته خپل معنی دا قدرت ورکاغله من نفسها د ځان دا غینه دی وته ځان خور کو او ورته وی رازه فامکنته نو دی قدرت ورکاغله من نفسها د ځان دا غینه فولدت غلامه نو هغې راوړو هلک چې هلک یې راوړه نو فقیل لها دې ته وویلی شو چې وه خدای دې داسې داسې که ممن دا د چا نه شوی دی فقالت هغې ورته وویل چا نه شوی دی دا ستاسو دا بزرګ نه دی چې دا په دغه کې دی په دې عبادت خانه کې من جوریج دا د جوریج نه شوی دی دا قوم هم داسې و چې بس جلوس راغی فاتوه نو دا خلک رالل جوریج ته فکسرو صومعته او روان یې کړه د دغه عبادت خانه لوټې لاړې کړه هغه ول روانه کړه وانزلوه او راکوزې که د خپل عبادت خانې نه وسبوه او کنځلې ورته وکړه چې ته خو زناکارې وایي ما لږ پرېږدی اکابر وایي که نه الوضوء سلاح المؤمن او دس نه دی دا د مسلمان وسله ده هلکه ټوپک مې استعمالوي لانجې به درته جوړې کړي چې کله د ټوپک ځای راغی منډه زر دغه وکړي اودس وکړي او چې د مانځه وخت یو دوه رکاته مونځ وکړي دا به دله هغه کار وکړي چې تا له ټوپک هغه نشي کولی فتوضعه نو دا اودس وکړه وصله او مونځ یې وکړه او ثم اتی الغلامه بیا راغی هغه ماشوم ته چې د دې ډمې نه شوی او فقاله جریج ورته ووی چې بچیه من ابوکه څوک دی ستا پلار ته د چا نه پیدا یا غلامو ای غلامه فقال نو هغه ووی زما پلار الرائي هغه د ګډو دغه نه دی شپن کې وی نامه هم یاده کړه هغه پلانې شپن کې او بیا دې ښځې مو وي چې بلکل ما نه غلطیا شوې ده ما د شپن کې په ځان اچولی نو دا قوم بیا راغی او دته عذرونه کوي او جړاګانې کوي صاحب خیرې ونه کوي او دا ونه کوي او ورته سوی عبادت خانه هم دله روانه کړې ده قالو نو دوی ورته ووې نبني موږ به جوړه کو سوما دا کا عبادت خانه ستا من ذهبن د سرونه موږ به قوم ولګو او سره به دله راغون کو د سرونه به دله دا عبادت خانه جوړه کو هغه ورته وایي سره هم کور کې پرېږدی کېدی زه په سرو سو کوم خو هغه څنګه چې مخکې د خټې نه جوړه وه هغسې راله جوړه کې قال جریج صاحب ورته وایي لا د سرو نه مه جوړوئ الا من طین مګر د خټې نه یو دا ماشوم یو عیسی علیه السلام یو هغه د جریج واقع کې هغه ماشوم چې هغه په وړوکوالي کې خبرې وکړې او بل وکانت امراتون و یوه ښځه ترزعو ابنا لها هغې تې ورکو زوی ته لها چې د هغې او من بني اسرائیل او دا ښځه د چا نه وه د بني اسرائیلو نه په بني اسرائیلو کې یو ښځه وه کیدای شي دا به د لارې په غاړه ناسته وه او خپل بچي له تې ورکو چې تی ورکاو فمر بها رجل تیر شو په دې باندې یو سړی راکبون سور چې ګورو یو سړی دی او پاس باندې سور دی راغی او زو شارتن او هغه خاوندو د هیئت د شارې معنا کوي حسن هیئت دا ښایسته شکل او رنګ اوس یو سړی دی او پاس باندې سور دی او دا ښایسته رنګ او دا ښایسته جامې او پړق پړوق هر څه دغه کړي دي په لې روب کې را روان دی زو شارت ان چې هغه خاوندو د حسن او د ښایست نو دا ښځه څه وایي یا الله زما دا بچی هم داسې کې نو فقالت دې ښځې ووي اللهم اجعل ابني یا الله ته وګرځې زما دا وړوکی بچی مثله په شان ده د اوس دا ماشوم لګیا دی د مور تی راکاږي فترکت صدیها دې ماشوم د دې دا سینه پرېښودله او فاقبل علی الراکب او مخې راواړو دې سور ته او وی ای زما ربه ما داسې مه کوې دا خو ظالم دی جابر دی د دې وجې نه خدایه ما داسې ظالم جابر مه ګرځې فقال وی وی اللهم لا تجعلني یا الله ته ما مه ګرځوې مثله په شان د دې په دا خبره وکړه او بیا د مور تیته شو ثم اقبل بیا د مخک او توجه وکړه علی صدیها په سینه د هغې او یمسه راښکلی هماغه د مور تی بیا راښکه چې ګورو قال ابو هریره ابو هریره وی دلته پاتې شو که نه پاتې شو پاتې نه شو قال ابو هريره ابو هريره وی چې کأني انظرو لکه چې زه اوسم ګورم دا خبره راته داسې یاده ده الی النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته یمسو چې هغه راښکله اصبعه ګوته نو سم چې دا بیان کوي که نه چې بیا دا ماشوم وي چې یا الله ما داسې مه ګرځې بیا د خپلې مور سینې ته شو او د مور سینه یمسه چوپلی نو نو دغه وخت کې پیغمبر اسلام داسې کې دا مبارکه ګوته دې خوله کې ورکړه او دې خلکو ته هغه نمونه ښیي چې دې ماشوم د دې خپلې مور د استې رودو یې داسې رسول اسلام ابو هریره وایي اوس هم راته دقسې یاد دی چې پیغمبر اسلام دا خپله ګوته خوله کې ورکړه او چوپلې ثم مره بیا تیر شو په دې ښځه باندې بې امتن یو وینځه یوه وینځه ده او دې خلکو رانیولې ده او کله ورته وایي سرق دی غلی کله ورته وایي زنی دی زنا دې کړې ده او دا خلک ورپسې دي او دا بېزتي کوي چې بېزتي کوي فقالت دې ښځې ووې د دې ماشوم مور اللهم لا تجعل ابني مثل هذه یا الله ته مه ګرځې زما زوی په شان د دې ربه د دې په شان ژوند دې مه کې فترک صدیها دې ماشوم پرېښود د هغې سینه او فقال وی وی اللهم اجعلني مثلها یا الله ما دقسې وګرځې چې په دنیا کې ظالم نیم که مظلوم یم خیر دی خو چې ظالم نیم مخکینی سړی خو ظالم او دا دغه دی دا مظلوم دی وروره ظالم چې کنه ستا نیکی به ځي خلکو له به ورکیږي او چې مظلوم د خلکو نیکی به راځي او تا له به درکیږي فقالت دې مور ورته وي یا بچیه دا څه وی لمه ذالکه ولې دا او ته ووې که نه چې هغه مخکیني باره کې چې داسې مې مه ګرځې دا ولې او د دې بلې ښځې په شان مې وګرځې دا ولې فقال نو دې ماشوم وایي چې الراکب جبارون دا راکب چې کوم دا سورو او دا ډیر خرش پرش کې نو جبارون دا ظالمو من الجبابرة د هغه ظالمانو نه وهذه الامه او دا بینځه چې ده نو دا څه ده دا مظلومه ده یقولون ورته وایي سرقتې کله وایي غلا دې کړې ده کله وایي زنیتې زنا دې کړې ده ولم تفعل لیکن هغې غریبه هېڅ نه دي کړې ښه زه بس دی